نو مدد غختلو ددن اغه سړی من شیعته چې د د قبیله ناو علی الذی په مقابله د اغه سړی کې من عدوه چې دشمن د دوی ناو فوکزه نو پس سوک ورکا سوک ورک دی سړی ته موسی علی السلام فقضا علیه نو ختم کړو ژوند هغه فیض الذین ناگاهن ناساپا اغ کس استنصره چې مدد د دن غختلو بل امس پرون پرون ورځ یستصرفه چغي وهل دتا نی بیا دغه چا سره جنگو قالو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ستا په باره کې جرګه کوي ليقتلوک چې قتل کړي تعالی را وجني تعالی را فخرجنو عزت انی یقینا ز لک تعالی را من الناصحین ته خیر خواو نه یم استا خیر خوای کوما اے موسی خلق جرګه کوي ته دې زنه اوسه فخرج نو وتل موسی علی السلام منها داغي خارنا خائفا ورکون کې یریدون کې یترقب چې انتظار کو څوک برا پسې راځي قالو وی موسی علی السلام ربي اے رب زما نجنی بچ کړي مال را من القوم الظالمین د قوم د ظالمانو نه الله ما بچ کړي ظالمانو د قوم نه خپل سارو ته وب ورکولې او ذکر کوي مورخین چې الله سورز یې د پیدل مزل کړو او لارې کې څه ډوډۍ نو د بپانی خوړې او ووجد من دونهم او ومندلې دا غوینه بیرته د ډلې نه بیرته فاتا امراتین دو زنان دو جنکای پیغلی وی تزودانی چې من کول یو خپل ساروی چار پای دی او بونا خپل مال رستا کولو قالو وی موسی علی السلام ما خطبکما سکار د تاسو دواړو چې مال رستا کوي قال تا وی دی دواړو لا نسقي وبکول نشو کوله یعنی او بکول نکو مونږه نو ورکو مال توبه حتا ترغی پوری یصدر الرعاء چې واپس لړ شون کیان و ابونا او پلار زمونږه شیخون کبیر بوډا زوړ دی زوړ بوډا دی پلار مو انو رونا مو نشته دی مونږه مال لاوس یا د شپون جان مال او بو ور کوي د چلا شی مو خپل مالو وکاو پس قالهما نو او بیکل دوی لرا دی ساروی دی دواړو لا چې کومو مخکې ته خپل ساروي اخل کو تی لری شي ایو بوکا ذکر کوي مفسرین یو بوکا چې واغه غټه وا لس کسانو برایستل او موسی علی السلام یواز هغه بوکا راويستا او به ول ورګه جنکو مال تا ثم تولا بیا په ډډ شو یو طرف ته شو ال ذل سوریتا دونه سوري هغه ته کېناست فقال او یلزان سرا رب ای رب زما انی یقینا ذو لما انزلتا اغیث ستا چې تیرا لګي الی مات من خیر تو خوراک نم فقیر محتاجم اس الله نه سو د خلکو دینه چې مال ډوړې راکړه لس ورځې ته ډوړې نه وخړلې نو هغه جناکه لاړې خپل پلار ته ورسېدل اېدنن خو وخت را للی کیسه وته چې داسې سړیو وبېرا کې نو ته ځای را ولا هغه سړی فجاءته پس راغله دتا احداهما یو زنانه د هغه دواړو نه تمشي چې پیاده رات لروانه و پیدل علستهیا ان په ډیر حیا باندې په حیا کې روانه و قالو دوی لغی ان ابي یقینا زما پلار يدعوك رابلی تعالی را ليجزيك دې د پاره چې بدله درکړي تا تا اجر ما سقيت لنا بدله دې اغه چې تاوب کول کړي دي زمونږ د پاره زمونږ مال دې وبکړي دي اغه بدله زما پلا درکې اغه لرا لګلم شراوله موسی علی السلام روان شو سره هغه جنې شاته د موسی مخ کې شوې ته نه زما نظر پتا ولګي فلما جاءه نو هر کله چراغه موسی علی السلام هغه سړی تا وقص عليه القصص او بیان کړو موسی علی السلام پاغه باندې حالت پورا پورا بیان وکړه قالو یلاغ سړی لا تخف مېریګت نجوت من القوم الظالمین نجات ومندلو د قوم ظالمانو نا الله تخلاص کړي پدغه خبر وخت قالو ویل یوی احداهما هغه جنای زنانه دغه دواړو نا دو جنکو نه یوی وی یا ابتستاجره اے پلار زما په مزدوري سره اونې صدلرا دا تړې ځان سره نوکر کا مزدوري ولا ورکا ان خیرا یقینا غره د هغه چانه من استاجرتا چې ته په مزدوري سره نیسی القوی الامین دا طاقتور امانتدار دی طاقت دا دی چې د لسو کسو بوکا د کوی نه ځان لرا وستا امانتدار دا دی چې په لار کې ما ته و نه قتل زه شاته کړم قال اویل هغه سړی یعنی د جنکو پلار شو هغه شعیب علی السلام او پیغمبرو انی یقینا ز اريد غواړم ان ان کې حقا چې په نکاح سره درکړم اهدبن تیا تا ته یو د دې دوه لونو نه هاته نشه دا دواړه دي زما لونه دي دواړه یو درته په نکاح کې درکم خو الا ان تاجرنی په دې شرط چې عقل به زمانہ بدلا د کار کولو زمانی یا حجاجل اتکالا تب ما سره اتکالا خدمت کې زب تعالی مزدوری در کوم عقل باران مزدوری فإن اتممت نو کتا پورا کړل عشرن لس کالا فمن عندك نو استاد طرف نبوي احسان دا بستا تر احسان چې لس کالا پورا کی شپې روانو لار ته روکه شولا او ګډي ور سره وی خزم ور سره و بچی کېدوی مرز پر راغې قال او موسی علی السلام له اهله خپل کور والو ته بیبی تا ام کوسو ایثار شی او درېږي تاسو دلتا انی یقینا ما انست نارن الیدل اور لعلی آتیکم کې دې شي شاید چې راوړم تاسو ته منها د هغې اور نه به خبرین څه خبر د لارې لارې تر کې شوه او جزوت من النار یا سکروټه د اور نه سکروټه براړم لعلکم تسطلون دې د پاره چې تاسو ګرم شئ تاو د شئ والله نو وګرځیدو موسی علی السلام مدبرن شاکونکې مخې واړه خاطه شو طبیعت د انسان د خامغه ظاهری اسباب نه یرشتا ولم يعقب او شاته نه قتل الله وی ویل مونږ یا موسی اے موسی علیہ السلام اقبل مخامخشا ولا تخف او مویریگا وقال اویل موسی علی السلام ربی رب زما ربی رب زما عالم او خپوی دی بمن جاء بالهدى هغه چا چرا وړي هدایت من عنده د طرف د اغنا ومن تکونو له او په هغه چا چې وی هغه لرا عاقبت الدار انجام غره د کو رستنه قیامت هیڅ حقدار د بندګۍ او د اطاعت تابعداري غیری سوا زمانہ زم ګورا فاوقد لی پس بل کړه اور زما د پار یا حمانو اے حمان دای وزیر وی بټی جوړګه د خخو خخو بټی پاغه وخت جوړ شو التینی یعنی اور بلک په خټه باندې التینی په خټو باندې اور بلکا فجعل لی پس جوړ کړه مال را سرحن بنگلا لعلی شاید چې زه کې دې شي چې اطلعو او کې جنبر الی الہ موسی و الہ د موسی پسې زو کې جم الہ د موسی پسې و ان یو یقینا صلا اظنه زه ګمان کوم په د باندې په موسی باندې منل کاذبین د درو جنونا واستكبر او لوی وکړه هو د وجنوده او لخر د فل ارض په ملک په ځمکه کې بغیر الحق بغیر حقنا نو غرزول مونږه گزار کړل مونږ دوی لرا فل یم په دریاب کې پنځور نو وګورت کیف کانا سرنګ شو عاقبت الظالمین انجام د ظالمانو وګوره کراون کراونه ته ظالم ظلم کړو انجام یې څه غر کو فرق شو ولقد اتینا او یقینا ور کړو مونږه موسی علی صلوات و سلام تا الکتاب کتاب من بعد ما اهلکنا القرون روست د هغه نه چې هلاک کړلې مونږه پیړی الاولا مخکنی بصائر للناس د پار د پوی د زړونو خلقو لرا د زړونو د خلقو لرا کتاب مې ورکا چې دای پویا حاصل کی وهدن او د پار د هدایت ورحمتا او د پار د رحمت لعلهم يتذكرون دې د پار چې دوی نصیحت واخلي نصیحت واخلي کتابه ورکا وما كنت او نوی تو نبی پاک الله وای بجانب الغربی په طرف د مغربی کې نور پریوتو ځای اذ قضینا کل چې حواله کړو مونږه فیصله وکړه مونږه الا موسی الامر موسی علی السلام ته کار د پیغمبري وما كنت او نوی تو من الشاهدین د حاضرو خلقنا حاضر ناظر التلنو نه موجود نه لیدون کی وی کله چې आवाज ورکړو مونږه موسی علی السلام ته د پاره د کتاب ولکن رحمتا من ربک لیکن راولی گلی اور راولی گلی مونږ ته رحمت من ربک استاد رب دې طرفنا صد پاره مولې گلی لتنذرا دا عذر الله باندې ختم کړه فلما نو هر کله چې جاءهم الحق راغه دوی ته حق رسول او قران من عندنا د طرف زمونږه قالو ویل دوی لولا ولی اوتی مثل ما اوتی موسی قالو ویل دوی لولا اوتی مثل ما اوتی موسی ولی نشی ورکی دلی دتا پشان د اغي چې ورکړې شوی د موسی علی السلام ته غ پشان د ورکړې شوی کنه الله وی اولم یکفرو آیا دوی کفر نه دی کړي به ما باغ کتاب اوتی موسی چې ورکړې شوی موسی علی السلام ته من قبل د دینه مخکې اغیم کفر کړو کنه نو منلې کچری یی تاسو صادق نرشتینی کتاب راړی چې تورات او قرآن نه خی زویو من فإن لم يستجيبوا لك نو کچری دوی قبول نکړي خبر استا پالم نو پویشا پوی شي انما چې یقینا یتبعون تابعداري کوي دوی اهوا اهم د خواهشات خپلو ومن اضل او سوق ډیر بیلارې دې گمراه دې